نن د پنجشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې یوویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له پنځمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسمې میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د مزدور دښمن شپاړس وسایط تخریب شوي او درنه مرګ ژوبله راوښتې د کابل ولایت په سروبي کې پوسته فتحه یولس تن عسکر مړه او ټپیان شول د تخار ولایت په بهاره کې ګڼې سیمې ونیول شوې د مهم افسر په ګډون نه تن عسکر وژل شوي د بلخ ولایت په خاص بلخ کې پوسته فتحه د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې له تیرو پنځو ورځو را په خوا د ترینکوټ اړوند د پیناوي بیا د ګوګرک تر دښت پورې سیمو کې له مزدور دښمن سره جګړه روانه ده چې تر دې مهاله د دښمن شپاړس سرادې شوبلې او موټر د خښکلای شوي ماینونو او درنو وسلو په مټ ویجاړې شوې او ګڼ شمېر پولیسو او عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د یاد ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د چتو د پله په قرارګاه او دوو پوستو بېګا شپه یولس بجې د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې اووه تنه مزدور عسکر او پولیس قتل، یو رینجر موټر یې ویجاړ او پوسته یې وسوځول شوه. همداراز د جتانو او ګردۍ غونډۍ په دوو پوستو هم وسلوال بریدونه ترسره شول چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر ووژل شول. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د ترلاسه شوي معلومات له مخې د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دغه راز شپږ تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان دي. په پوسته کې له دښمن څخه یوه قبضه راکټ، یو میل پیکا ماشیندار، درې میله کلاشینکوفونه او ډېر اندازه مهمات او نور وسایل د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې دوه تنه مجاهدین هم ژوبل شول. د یاد ولایت د خاکي جبار ولسوالۍ اړوند عبدالله خیلو سیمه کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوا د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ جګړه هغه مهال پیل شوه چې یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله د نښتو په لړ کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته مګر دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي د تخار ولایت بهرک ولسوالۍ اړوند دراهي او چوپان شهید سیمو له استقامتونو څخه ګوډاګي دښمن د بایللو سیمو د بیرته نیولو په هدف د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي بریدونه پیل کړل چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شول او درانه تلفات ور واوښتل په یادو سیمو باندې پرون سهار اته بجې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات پیل کړل چې خورا زیات پرمختګ یې وکړ او دښمن ته یې ډېر تلفات ورواړول معلومات ښيي نښتو تر مازیګر څلور بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دراهي، یکه تپه، سپین مسجد او مولانا شاه رسول په نوم مهمې سیمې په بشپړه توګه د دښمن له شتون څخه پاکې او د مجاهدینو په کنټرول کې شوې دغه راز د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ مهم او وحشي افسر حسیب الله له اته تنه عسکرو او اربکیانو سره یو ځای ووژل شو او شپږ تن عسکر او اربکیان ټپیان شول یوه عراده کورولا موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ او د اور خوراک شو څلور میله کلشنکوپونه یو میل پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی جګړه د دښمن په تیښتې سره پای ته ورسېده. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ اړوند القچي سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته دغه راز په هغه قوه هم مجاهدینو برید ترسره کړ چې یادې پوستې ته د کومک په هدف را روانه وه خبر زیاتوي د نښتو په لړ کې د نوموړي قوې دوه رادې رنجر ویجاړ پنځه تنه اربکیان ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي په پوسته کې واره د موټر سایکل او په ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د بغلان ولایت برکي ولسوالۍ اړوند شرشر سیمه کې د اربکي قومندان امیر په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله د خبر په اساس مجاهدینو د چاپې په مهال پنځه تن اربکیان ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل او وسلې او مهمات یې ترې راوړل په پوسته کې د دښمن یو شمېر وسلې او مهمات د عملیاتو په مهال تخریب شوي هم دي د عملیاتو په جریان کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند مملي بام راغه سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز په پوسته کې شپږ تنه اربکیان ووژل شول درې تنه نور ټپیان شول په پوسته کې له دښمن څخه یو میل پیکا ماشیندار د مظاهره کوونکو او مزدورو کمانډویانو ترمنځ نښته هم شوې چې مظاهرینو د ولایت مقام ته اور اچولی او دوه تنه مظاهره کوونکي وژل شوي پنځه تنه نور یې ژوبل شوي دي همداراز د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د چچکتو په سیمه کې مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو شپږو پوستو تښتېدلي دي د دښمن په تیښته سره د چچکتو د بازار په شمول شاوخوا ټولې سیمې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د هرات کندهار پر لویه لاره د حاجي رشید د پمپ په سیمه کې په هغه مزدورو ګوډاګیانو پولیسو چې په لاره تېرېدونکو موټرانو څخه یې په زوره پیسې اخیستې وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل یو یې ژوندی ونیول شو او قومندان علاوالدین مرګونی ژوبل شو وروسته قومندان علاوالدین د هرات قول اردو روغتون ته د درملنې لپاره ورسول شو چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه قومندان علاوالدین په سیمه کې د ډیرو پوستو مشر پاتې شوی او په ډیرو غلاو شکو او له موټروانانو څخه په زورو پیسو اخیستلو کې شهرت درلود چې نور یې د تل لپاره مسلمانان له شره وژغورل شول د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ اړوند برکې راجان سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې شپږ تنه پولیس مړه او ژوبل شول د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د سپین غبرګي په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور دښمن په ځانګړي قطعه وسلوال برید ترسره شو برید چې پوره یو ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې درې شوبلې ویجاړې شوې او دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یاد ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د مزدوري اردو په بیس د درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول په بریدونو کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی او یو بل خبر وایي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د جعفرو په سیمه کې بیګا شپه ګډ دښمن د الوتکو په ملتیا چپه ووهله د چپې په مهال ګډ دښمن ګڼ کورونه تلاشي کړل او د جعفرو سیمې ته څیرمه د یوه کور دروازه دښمن د چاودیدونکو توکو په مټ ماته کړه او سهار څلور بجې په داسې مهال چې د سریزو د سیمې یو تن کلیوال حکمت الله خونزاده او د الحکمت د اوښاني دوا خرڅوونکی حکمت یې له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي او د زابل مرکز قلات پر لوري ولاړل د کندوز ولایت مرکز اړوند زرخرید سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ څلور تنه عسکر ووژل شول دغه راز پرون سهار پنځه بجې د یاد ولایت طالباد ولسوالۍ اړوند یو تن اربکی هغه مهال ووژل شو چې د رامې په نوم اربکي قومندان په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د دراسکو په مټ برید ترسره کړ د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا اته بجې د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند شیرازي بابا سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه ورپسې وسله وال برید ترسره کړ. د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه عسکر ووژل شول. دغه راز پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند منګلیو پتنګ او باقرخیلو سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د معلوماتو له مخې د برید په پایله کې یوه راده رینجر ویجاړ یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د اوتړیو سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په لړ کې د دښمن دوه ارادې غټ اکمالاتي موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول او بدنې یې لا هم د جګړې په ډګر پرتې دي دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د مرکز اړوند د نیازو سرای په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن د اکمالاتي کاروان یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه شوه وروسته بله شوبله د داشکې په مټ وویشتل شوه په پیښه کې دواړې شوبلې ویجاړې او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار لس بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې پکې څلور تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند کمتلې سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول چې له امله یې دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی دغه راز پرون غرمه مهال د یاد ولایت مرکز باندې هم مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د خبر په اساس توغندي په ټاکل شوي هدف ولګېدل او په محل یې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د را رسېدلو خبرونو له مخې پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د غزني ولایت مقر ولسوالۍ اړوند جمجمه سیمه کې د کابل کندهار په لویه لاره په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تن اربکیان ووژل شول یو بل ژوبل دی یوه عراده موټر سایکل او درې کلاشینکوپونه او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل او وروستۍ خبر دا چې د یاد ولایت ګیرو ولسوالۍ په درې دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د لیزري وسلو په مټ د یادو پوستو پیرداران ووژل شول او د درنو وسلو په بریدونو کې په پوستو کې دننه دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د اردو، پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامل هیوادواله که غواړي چې تر ټولو افضل غذا وکړي که غواړي چې په دنیا او آخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړي که غواړي چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت سي او که غواړي چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړي نو په خپل لاس کې ټوپک ته پر غاصبو امریکایي عسکرو مشاورینو یا روزونکو ورواړوه د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلی سي د امریکایانو د پټو دسیسو یوه بله بیلګه دوې ورځې وړاندې په کابل کې د ګوډاګۍ ادارې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې څو کانټینره وسله چې په قاچاقي او غیر قانوني ډول د زري موټرو په بدرګه لیږدول کېده د تلاشۍ پر مهال په میرویس میدان او شاوخوا سیمو کې نیولې ده چارواکي د دغو وسلو په اړه وایي چې لومړی ګمان داسې کېده چې دا په حکومت کې شامل د یو سیاسي ګوند د افرادو مربوط دي چې د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د جعلي اسنادو او زغروالو موټرو په مرسته یې لیږدوي خو له لومړنیو پلټنو وروسته څرګنده شوه چې دا د کومې حکومتي ډلې نه بلکې د همغې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ وسله وه چې نوم یې کارول شوی و همدغې بهرنۍ کړۍ دا وسله په غیر قانوني توګه د ناڅرګند هدف لپاره کومې خواته لیږدوله د ګډسري حکومت د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د دې کمپنۍ غړي او ادرس تر پنځلسو ورځو پورې نه معلومېدل خو وروسته یې د امریکا د سفارت له لارې دوی ته مراجعه وکړه دا لومړی ځل نه دی چې څه باندې اوولس کاله کیږي چې بهرني یرغلګر زموږ په ګران هیواد کې په خلاص مټ او د ګوډاګیانو له لوري د هر ډول مسؤلیت په فضا کې دا ډول منحوسې او ناوړه لوبې ترسره کوي چې په نړیواله کچه د بشري جنایتکارو مافیایي کړیو په تاریخ کې هم نه دي لیدل شوي د آبادۍ او پرمختګ تر عنوان لاندې یې افغانانو ته یوازې کروز، هاموي، ډرون، بي دوه پنځوس او مور و پلار بمونه ورکړي دي. د تعلیم او ټولنیز شعور د پیدا کولو تر پوښ لاندې یې فقط د غربي کلچر د خپراوي هڅې کړي، د رسنیزې ازادۍ تر سرلیک لاندې یې فقط د دیني او کلتوري ارزښتونو د له منځه وړلو کمپاین ورته کړی. د امنیتي سکتور د ټینګولو په نامه یې په افغانستان کې تر ټولو فاسد ترین ټوپکمار د بشیر قاتلان ځای پر ځای حاکمان کړي او لینک یې له پنټګانه سره ورکړی ترڅو په خلاص لاس افغانان قتل عام کړي د جهادي روحیې او دیني ارزښتونو د تضعیف په موخه یې د علماو له نامه نه په سوء استفاده د دیني قشر بې ساری توهین کړی دی د مخدراتو او ترهګرو سره د مقابلې تر پوښ لاندې یې په هیواد کې د مافیایي کړیو یو غوبل جوړ کړی دی. د بلک واټر شل مخه داړه ماران یې په یوه او بل نامه راپنځولي دي، څوک څرګند او څوک ناڅرګند. د داعش مافیایي او زبېښونکې بې رحمه فتنه یې له څرګندو حربو څخه یوه ده چې له لاسه یې نږدې هره ورځ د یو بې اسرې مسلمان افغان وګړي سر له تنه بېلېږي. هغه کړۍ چې د ملي نفاق په ډبل سرې اداره کې دننه د اشغالګرو له لوري ځای پر ځای شوې او تمویل یې په کانټینري وسلو د زرهي موټرو په کتار کې ترسره کیږي دا خو له هغه پټې فتنې دي چې د اشغال له سترې فتنې څخه سرچینه اخلي او له همغه ګودره خړوبېږي دا ټول هغه څه دي چې اشغالګر کفار یې په فزیکي او معنوي لحاظ د یو باعظمه مسلمان ملت د ځپلو او د دې ملت په دفاع کې ولاړ سرښندونکو مجاهدینو د له منځه وړلو لپاره ترسره کوي نن چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې چارواکي د سولې دروغجنې چیغې وهي اسلامي امارت یې ځکه ردوي چې د قضیې په ټول عمق یې سر خلاص دی چې اشغال یوه لویه فتنه ده او د افغانستان د حال او مستقبل لپاره د زهر قاتل حیثیت لري په شتون کې به یې نورې بېشمېره فتنې هم تر هغو ورسره ژوندۍ وي چې تر څو دا اشغالګر دلته موجود وي د اشغالګرو شړل د افغان ولس تر ټولو اهم لومړیتوب دی ترڅو زموږ په ګران هېواد کې د ښکاره او پټو مافیایي کړیو دروازې وتړل شي او بیا څوک دا جرأت پیدا نه کړي چې د افغانانو په خپل کور کې د دوی د قتل عام په موخه د زرهي موټرو په حصار کې په وسلو بار کانټینرونه یو او بل ځای ته انتقال کړي.